هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ ته راوړه او له دې دواړو نه یې په نړۍ کې ډېر نارینه او ښځې خواره کړل د هغه خدای پاک نه ویرېږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ کتا شي ویریږي چې د پلار مړیو سره به عدالت ونشوي کړای نو کومې ښځې چې ستاسې خوښیږي دا غو څخه د دوو دوو دریو دریو څلورو څلورو سره نکاح وکړئ خو کله تاسو سره دا اندېښنه وي چې د هغو سره به عدالت ونشئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا او یتیمان تر آزمین لاندې ونیسي تر دې پورې چې هغه د نکاح کولو وای منځ ته ورسیږي بیا که تاسو په هغه کې اهلیت ولید نو د هغه شتمنۍ هغه ته وسپارئ داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تیری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمنۍ په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه دې له پرهېزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه دې په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغه شتمني هغه ته سپاري نو خلق به پرې شاهدان ونیسي او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب يشربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا د نارینو لپاره په هغه متروکه کې چې مور او پلار او خپلوانو پریښي وي او د خلکو لپاره هم په هغه متروکه کې چې سبيلا خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره زیره کول په کار دي چې که هغه په خپل لزان او روسته به وزنی اولادونه پیږي نو د مرګ په وخت کې به د خپل اولادونو لپاره څنګه زوریدلو نو باید چې هغه له خدای ویریږي او رښتیا وینا وکړي